الله جل شوان ځان او قیامت که هاتین شان دې دې غوي دا بعض چې کیم ده کنه د رسول مبارک متعلق چې دا خو صحیح ده کنه ځکه چې رسول مبارک دا خبره چې په کیم وخت کله خدای خو موجود و دای خو خدای په کله سلام و چې د په کیم وخت دا خبره کړه په دی وخت خو قیامت نو موجوده قیامت خو یې نه درلږله شوی دې خبرې په وخت کښې که نه بعثت انا والساعه زه رسول مبارک ورلږله شوه د دنیا ته خو قیامت خو نه درلږله شوه هغه یې نه ده موجود شوی که نه بیا څرنګه د هغه متعلق بعث یی بیا هغه د پر شرحینې دا جواب کړه ده چې د قیامت ټیک تو یار موجود شوه نه ده خو چونکه د وجود رټ یقیني ده که نه متحقق ته یقیني ده که نه هیڅ شک شبه نشته پشې ایده وجه نه یا موجود نه ده خو یقیني وجود یې په شان د هغه متحقق ګرځوله ده لکه چې موجود وي که نه ځکه بعض ټکه ورسره استعمال کړی ده او بیا لکه مثلا دا یعنې دا دوې ګوتې دي که نه دا دوې ګوتې دا یعنې دې پر منځ کښې فاصل نشته که نه شا فاصل نشته داسې د محمد صلی الله علیه وسلم او د قیامت تر تللو پر منځ کښې بل نبي او بل امت دا فاصل نشته که نه چې بل نبی وي بل امت وي که نه دا پسې نشته خو بکي نه نه خو دې دوه ګوتې په منځ څه فرق شته که نه شته فرق فرق شته به چې داسې مال کې امت په منځ څه فرق خو وي خامخا دا نه چې بلکل سره هغه یې برابر یې که نه چې زه یې قیامت په مخ ته که نه فرق خو خامخا وي پسې که نه البته چې کیم نه که نه امو و د قیامت په منځ بل نبی او بل امت چې کیم نه که نه دا نشته وما امر الساعت الا کلمح البصر ند دا معاملہ دی قیامات کنا الا کلمح البصر منگر دمر زردو کلمح البصر لکه اشاره ور کول سترګه تا کنا لکه سترګه تا اشاره ور کول سدی کنا جدا سی مثلا ویر وای کنا شا تو بیره کنا او هو اقرب یا داغه چې کیم دا کنه امر د ساعت په دغه یا شاره د سترګې نه یو تر نږدې ده کنه شا نو بیا به سترګې مثلا چې کیم نه کنه چې پټه کې بیا دې غړاول یې نه وي چې کیم نه کنه غړاول و دې پټول پر ما سره ثواب خو تیرې دی او قیامت چې کیم نه کنه لکه په دې نه نږدې ده ځکه چې خو پاته نه لګی چې اسکلا وی کنه شا وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير الله پاک په هر شي باندې قدرت لرین کا دا واس لرین کا دا خدای باندې ایسا ګرونه نه دی مشکل نه دی ګرونه په خدای اسونه کنه دا اسونه و دا ګرونه میشتو ستدي کنه زنا شکر میشتو ساسونه وی زنا میشتو ست ګرونه وی خدای پاک ګرونه واسونه نشته کنه ټول یو شی کنه وابي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم انصار رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث انا وساعتك وساعت هكذا الذي بشان زوك يمد نداس ويشير بإصبعيه فيمدهما بیا وی چه کم ده کنا وردول رسول مبرک ده خزوی گوته کنا نه ده دوی گوته بنده به شرک را و ده غاس وی نیونی ولی بلکه ده نیره وی ده غاس نیونی ده دوی وی ورده کره چگه ده کره کنا چه ده نیره نا ممتاز شی کنا و یمده ما وردول رسول مبرک ده دوی گوته لاره وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا واب بن جرير اسرائیلیه ده ابو حسین نه نقل کرده لکه ابو بکر چه نقل کرده ده ابن حسین نه ده ابی حسین نه دارنگ اسرائیلیه ده ابو حسین نه نقل کرده بابن بلا ترجمتین کنا اکثر نسخه شه ترجمه دغه دیش نشته ورسره کنا ویری کنا او په زنه نسخه شه دغه دیش دا ټکه سچ بابو طلوع الشمس من مغربها کنا وابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها نوې قیامې د قیامت سره پرې حتی کې چروخي د غرمسترګه د بار طرف د دغه غرمسترګه نه فاذا طلعت ورآها الناس سوات چروخي د بارانه غرمسترګه او ویني د غرمسترګه لره خلق آمنو اجمعون طول پا دیدی سه خو ایمان خو روری و پا دی وقت سه بیا ایمان روڑل سه فائدہ ندر کوی یا پا دی وقت سه مثلا نیک عمل کرل سه فائدہ ندر کوی کنا فذالکا دا این داغا دا چه کم دا کنا فذالکا دا ایمان روڑل دی دی کلا دی حین لا ینفع نفسا ایمانو دا دا پا دا سه وقت سه دی دا ایمان روڑل دی دی چه فائدہ نور که یو نفس تا ایمان ده ده نفس تا ایمان روڑل ده ده نفس تا دا سه نفس لم تکن آمنت من قبلو چه نیوی ایمان روڑای دینا مخت چه دینا مخت ایمان نوی روڑا پا ده وقت ایمان نوری ده ایمان روڑل اس فائدہ نور که او کسبت فی ایمانها خیرا یا نیوی کڑا پا ایمان اخفل شه سنه کچارا مخشه ایز ده نیکه چاره کو گنا کنا روان کړی یو سړی شودا د هغه چې کیم نه کنه یې شه خپل له خپل یې شه شودا روان کړی وی کنه فروخ د شوق د پرا لوی شلی وی په بلکې شه ور وخستی وی روان کړی وی د فروخ شوق د پرا فلا یطعمه دای و نه خوري و نه چې هغه شودا لره حتی کې چې پر قیامت وش ولا تقوم النساء او خامخاله کایمه دي قیامت وهو یلید حوزه او حال چې د سرایا دا وی کنا پلاستار کو دیغه تلو خپل تلو وی کندلاوی دا غوړې وی جوړوي دا غوړې دا وی دا خاکه دا سیمټ دا وکاره سره ورسی وی کنا تی دا چې بندوی دا سرویس تو کیه دا پوی دا لوره وهو یلیدو حوزه یا یلیدو حوزه دا یو اسلام کو دی غ تلوا خپل کناو خوشتیر ور کوي پلستار ور کوي د تلوا خپل دا فلا يسقي فيه دا یو ابن و چې بده تلور شي معنی سره جوړوي او خدا کې نه په چې بزنه و چې چې کیندا کنه پر قیامت وش ولا تقومن ساعت وقد رفع اقلته بده حال لا چې دوی چې کړه وی چې کیندا کنه فشار خپل الافیه په طرف د خلا خپل فلم يطعم هدا یو نه خوري د کشان لره کنه فلم يط فلا يطعمها دا یو نه خوري د کشان لره چې پر قیامت وشي کنه دا څه اجر کوي باب من احب لقاء الله احب الله لقاءه کیم سرائی چه محبت کو دی ملاقات تی خدای پاک سرا محبت کو خدای پاک کیا دی ملاقات تی دی سرا کنا کیم سرائی چه دی خدای پاک ملاقات غوری کنا خدای پاک کیا دی ملاقات غوری دا زنا حلقی کنا چه کنا دی دینا دو چه سرائی چه کم دا کنا دی دنیونا بی رغبتی وی و دی آخرات پا طرفی توجه وی و ده آخرت ته پر تیوری کو نیک عملی نکو توبه و بسی گناهی نکو دا سرائی من احب لقاء الله شده کنه بیا دا سرائی چه دا محبت ته خدای ده ملاقات سره کو خدای پسای ده ملاقات سره محبت کو او د کچره مثلا د غاز ظاهری ملکاز دنه او خل بیا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه چې کیم دا کنه رسول برک تعالی دغه چې دوست د خدای ملکات ته خدای په دې سره شي چې سړی مرشي خدا خو یو د خدای د محبت سره د خدای د ملاقات سره د خدای ملاقات سره نه مرګ ده مرګ بیا دا خو یو کس نه مرګ خو خوشوي کنه چا دا نه محبوب نه ده چې کیم نه کنه و چې مرګ نه شو محبوب خدا خو د خدای محبت د خدای ملاقات دا یو کس نه شو محبوب خدا خو به ټول بشه ګيري په دې شه بیا رسول برکت او فرمیل چې نه دا نه دو کنه شپ اصل سے داستو چه مومن چه بده دنیو بنده ریغ وقت در کراوی کنا تو با یستدی وی ده خدای نفرمانه نوی کری خدای روزی کراوی بیا ده زن کدن پا وقت شدتا چه کم نکنا ملائک خوندینا نعمتینا خوشی داوتا حضر کوا ده جنات مقاد چه کم نکنا کر آ پا بنده وینی یا په دې ځای کې د ځن قدر په وخت کې دا غا د عالم بلا احوال ته منکشف شي کنه یا په دې وخت کې د زړه دا وړي چې زه دوله ورغلا دا خدای ملاقات دای محبوب غړي کنه په دې وخت بیا خدای پکای دې سری ملاقات محبوب غړي او کافر ایته چې کله مرګ حاضر شي ملائکه عذابینا تکلیفینا مصیبتینا وته حاضر کو جهنم کېر وته حاضر کو په دې واسره کافر په ستر کړه دا کې دي مرګ محبوب نه غړي دا خدای سره ملاقات محبوب نه غړي خدای سره ملاقات محبوب نه غړي کنه اخلاص شتوي کنه شپ وابي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس وعباد بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه فقال دائشت رضی اللہ تعالی عنہ او بعض ازواجه یزن نیرہ بی بیون در رسول مبرک عرض کو چه انا لنکره الموت مشو بعد گانی کا مانے دا مارگا و دا مارکو دا خدای سر ملاقات تا دا و دا خدای ملاقات میز بعد گانی قال رسول مبرک دا اخنا چه لیس زاکا نیلا مراد دا غلقا دا تا چه دا بیائی ولكن المؤمن لكن مؤمن اذا حضره الموت سو دي حاضر شي د مرګ بشر برضوان الله وكرامته زرا ورکول شي د پیغه رضا د خدای پاک سره او پیغه عزت د خدای پاک سره د خدای د کیمی ذاتی نه شي دي فلیس شیء احب الیه نبی ارتشاد یوت المحبوب د مما دی غنا امامه چې مقصد د کیمه روان ده یا خدای سره مل بدل به خدای سره ملاقات ته خوندینه دي نعمت دي فاحب لقاء الله لنه دې سره محبوب غنلو ملاقات خدای به او احب الله لقاء ایغه دا حدیث چه کم ده کنه مختصر کرده ده کنه ابو داود تیالسی و, و عمر عن شعبتا و عمر صاحب چه کم ده کنه ایغه نکل کرده ده حدیث ده شعبانا و قال سیدا قطعاتا عن زرارت ابن اوفا عن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ده ابر سنس وابي قال حدثني محمد بن علا قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ما الليث عن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن زبير آه، رضي الله تعالى عنه في رجال من اهل العلم لكن سار تکړی دو کنا په سه سړی له اهل علم شنه را به اهل علم سه سړی نوست وی کنا پیغه پرمان سره کی سار تکړی دو چانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وهو صحیح هنا او حال لا چې دایره هو کنه په دې وخت ویل رسول مبارک چې انه شان د لم یقبض نبی قط نه دا قبض کړه شو نبی من روح د نبی چیرې یا یا نه قبض کیږي یا نه نمرې یا نه نمرې حتا یرا مقعده من الجنه حتی کې چې ورولې د شدت په دې غیر ژوند باندې په دې غیر نه یو شي ازه یو اخر د جنت نه ثم یخیر چاکلا او پوری د شي کنه وکتل شي یا دنه ورته خوشي ور کول شي دته خوشي ور کول شي نورمان دې د ژوند د دنیا شو په نورمان دې مرګ شي چې څه تو خوشي دو کده د دنیا ژوند د خوشي یا کمر د خوشي یا کنا فلما نزل به سوحت جنازل کل شو دغه مرگ به پر رسول مبارک بنده و من ایزن کدان یشو ورأسه علا فخذی حضرت عشاوی چه و حال لاو چه سار ده رسول مبارک ده یشو پورو نده مبنده غشی علیه ساعتن به اشیرو والله په دبند سو ساعت ثم فقد نوس بیدو شفا اشخص بسره الى السقف ده چکړو رسول مبارک نظر خپل په طرف دی چات کرا چات په طرف یو قتل کنا دا هغه کیسو په جناب سی هغه په باندې ورید شو ثم قال ذن ورسي اول رسول مبارک اللهم الرفيق الاعلى اللهم الحقني بالرفيق الاعلى خدا پاک مجھے کیمنا ولا گوینرا تکلم به النبی صلی الله علیه وسلم چې تکلم وکړ په دې باندې رسول مبارک کیما کلمه قوله صلی الله علیه وسلم یا قوله صلی الله علیه وسلم انی قوله صلی الله علیه وسلم کاس کومه په دې سره دا کول رسول مبارک چې اللهم الرفیق الاعلى باب سکرات الموت دا باب دا بیان د شدایر د مرګ شکنه د مرګ چې کیمه سختې دي کیم شدید او غادي چې کیم نه کنه عادت بیان وي سخت کیسا دو کنا هر دا شاوی چې مو چې کله رسول مبارک زن کدان سخت ولی دو کنا اول خو زه زورې ده د اسونه زن کدان ولتا وې دین اورسې د اسون زن کدان ولتا زه چې کیونه کنا نه خوشې ځه کنا ځکه چې رسول مبارک داسې سخت زن کدان و کنا تکلیف ولو وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا, أن أبا عمر زکوان ان ابا عمر زکوان دا زکوان یې نوم ده او دا ابا عمر دا کونیا وه ان ابا عمر څه معنی ان زکوان مولا عائشه رضی الله تعالی عنها هغه زکوان چې حضرت کرشوم رای د حضرت عائشه اخبره هغه زکوان هغه ابا عمر خبر ورکړه چې کیم نه کنه هو د ابن ابي مليکه تا کنه د ابن ابي مليکه خبر ورکړه په دې کې صاحب نه یاتون النبی صلی الله علیه وسلم چې دی ورته رسول مبارک ته فیسالونه یا پښتنه کړه دی رسول مبارک نه ماته ساعت چې کله وی قیامت فکان ينظر الى اصغرهم ورسول مبارک چې وروي قتل په طلب دی غوړی کې دی په دې ټول شو چې کیمه وړی کو اته ورو قتل فیقول بیا ویل چې ای عائش هذا کژوندای پته شو چې دا وړی کا لا یدرک الحرم وروه نه رسېږي په دغه باندې بډته حتا تقوم علیکم ساعتکم حتا کې چې قائم شي په توسه باندې قیامت ته توسه قیامت ته تو سه سمرا قال هشام یعنی موتهما دینا فرق دے مرا دا مطلب دا نا چه تو زمرا قیامت پشتر کی چه قیامت و کلاوی قیامت و کلاوی سڑے عام قیامت سکے دا خپل قیامت تا سوی رایو کی کانا دا اینه دا وڑی کانا کئی سا دا کانا دا یا بڑا شو نوی چه بطوز بندی خپل قیامت روشی کانا شا زکر دا وڑی کانا دا یا نوی بڑا شا فیدل خوی مخت تو سمرائی کانا شا زکر جی وڑی کس کتا دا یا خو تو سمر شون یا بیا دی وای نه دا یو بډا شو نه وی چې په توز باندې وی چې کیم دا کنه مال ګر ورا سي خپل بخره قیامت در باندې ورا سي هغه ته تیوري بچالو نه رام قیامت څنګه چې ته د عام قیامت پښتنه کې کنه وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معمر بن كعب عن ابي قتادة بن ربيع الانصاري انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة رسول مبارك بن جنازة رسول قال لیکن دای مرشی از مستراح من غوشو گنا که دنا خلق تراحت ملاو شو ورا سدوید قالو صحابه کرام بیتو یا رسول اللہ من مستریح و المستراح من مستریح سکتا و مستراح من ہو سکتا قال رسول برکو فرمی قال عبد المؤمن عبد المؤمن یستریح من نصب دنیا دای پارم که دیه دستری استمنه دنیا نوازاها و دی تکلیفه دنیا نو پرو گردی و طرف دیگه رحمت خدای پک وعبد فجر يستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب پارام سی دنه چې دای بټ منګون یا شرینا یا ونه یا زناور یا ځکه چې دوی د ګنایا خان خو به ټول سی کنه شه وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح وابي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد يتبع الميت ثلاثه دريمي پمړي پس درې قسم شينا کنا دريمي پمړي پس درې قسم شينا اچھا جی فیر جو احسان پس کے دی دو یب کما هو واحد پتے کے دی سرا یو یو سرا پتے کے دی پکا برشا دورے بدل یار شاہ اچھا جی یبو اهل ودریمی په دغه سه اهل ده دا داغه قبیله فیوری نه کنه او مول ده دا دا خبر پر خو کچک تو سره لوشی مریون وی زنا ور وی موټر وی څه شي و عمل ده دا فیرجو اهله و ماله اهل یا نه پس کې دی مول یا نه پس کې دی او ويبقى عمله پته کې دی د سره بیا عمل ده عمل لري مال کنه وابي قال حدثنا بن عمان قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد عن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات احدكم ورضا على مقعدي سوى تجمع شيء قال تزي بشير داي في غزي اخبر من ده غدوة وعشية سبوغا اما النار يا زيد ديار ده جنت فيقال هذا مقعدك حتى توبة صدا زيد صدا يارا يقدازي پريت پريت پريت حتى كي چه چکلر شده كابرنا وله ورسه بیا وی چې کیم ده کنه فیضا هم بالساحره کنه شا اچانک د خلک پرتوی په دې میدان باندې بیا راځندیش وابي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن اعرج انهما حدثاه ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال استب رجلان استب رجلان بعد رد ور سره کل جکیم دا کنا دوه سړی دا دوه سړی سیک وی رجل من المسلمین و رجل من الیهود یو ده مسلمان نه و یو ده یهود نه و فقال المسلم مسلمان ته چې والذی استفا محمد صلی الله علیه وسلم علی العالمین مدا قسم په غزاد باندې وی چې دا غره کړه محمد صلی الله علیه وسلم په ټول عالم باندې کړه په ټول عالم سره مساره سره ورو کنه ورو ها شا فقال اليهودي يهودي وتوجه والذي مد قسم به غزا في استف موسى على العالمين جو قرا كان موسى عليه السلام بتول عالم مد بیا بده تول عالم جو محمد صلى الله عليه وسلم يا رغلو قال ویلی دی ابارا صاحب چې فغضب المسلم عند ذلك وتبغصا شو مسلمان پر لکی دی دغه کول دی دا فلا تما وجه اليهودي سپړی ور ور سوال مخ دی يهودي تب سپړی وانو مخ دی يهودي فضا حبر یا حبر یا رسول اللہ سے سپکانا در سر کو فمخ رسول برک تغیر اولو رپورٹ ویدک فضا حبر یا حبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اولو یہودی پر طرف در رسول برک فاخبر و خبری کو بما کانا من امره و امر المسلم دیگه شیبو نے چا غشایو دے امر دے نو دے امر دے مسلمان ہے نو دے مسلمان پر مچ حکیمہ ما ملال انجار ہولا بدے مدے خبر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برک دے مسلمان تا اول چه او فرمائل لا تخیرونی علی موسی بهتر مگر دوی مولرا په موسی علی السلام باندې د سره خامخه تنقیز د موسی علی السلام ردی وی کنه دا ما کې فین الناس موسی علی السلام سره ایمه مې دي سره خو نه دا ټول ورته یې موسی علی السلام دا کدا څومره و چاپ سره ایدا فین الناس یسعقون یوم القیامت خلق به شکی دي قیامت پورز باندې کنه رو بیره کنه د قیامت په ورځ باندې چې کیم ده کنه خلق به هوش شي د شپلې سره کنه فاکونو فی اول من یفیق بیا وز په واره خلق شي چا به دورېږي کنه دې به هوشي نه بیا والا والا زر به دور شو چر به دور شو چې زه وزن کړم عمر مخته موسی علیہ السلام دا د عرش په یو څنګ پر شاخ وی کنه شاعر عمر مخته به دور وی کنه شاعر نو بیره فاکونو فی اول من یفیقو فایزن موسا باطشن بجانب لفظ اچانک موسیٰ علیہ السلام بے نوین کبھی پہ یو طرف دے عرض بندے فلا ادری متدا پتا منو والا کی چا اکانا فی من سائقا فافاقا ایا او دای پیغه خان کړي چې به هوښ شوی خو بیا به دو شو ولا قبل مقصد مونږه او کان ممن استثنى الله کدا دې هغه خلک نه چاغه یستری دی خدای په کې به هوښ نه کنه رسول الله پاک فرمایي کنه دا شپلی چه ولا شی کنا فسائق من فی السماوات و من فی الارض الا ماش الا من شاء الله کنا فسائق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله دا الا من شاء الله دا استثناء دا کنا شا دا خدای دن افتری دی کنا شا چه دا بده استثناء شدا چه لوڑا بده دا بوشینه و در غلیه کنا در غلیه و خب مقصر بیدر شوا دا دا برا و چاپ تا مساله سرم سوا میری سر ایخون دا کنا الا من شاء الله صدا کنه شا دا استثناء شا اختلاف ته چه دینا سیک مراد دی کنه دنوی چه دینا جبرائیل علیہ السلام دی مکعیل علیہ السلام دی اسرفیل علیہ السلام دی اسرائیل علیہ السلام دی دا دینا مراد دنوی چه دینا حملت العرش مراد دی کنه دنوی چه دینا موسیٰ علیہ السلام مراد دی بارحال رحم رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکا بارا صاحب جا نکل کرده ابو سعید خدری صاحب نکل کرده باب یقبض اللہ الارض قبض قبض دعوه ده کم ده کنه ده فنی کوله پا منا سره ده کنه شا یقبض اللہ الارض ختم بکو خدای پاک فنی بکو خدای پاک ده غمزه کنه شا او قبض در ټیلاول په معنا سره ده کنه چې ټیل یې کې کنه شا نو بیا دې ټیل یې کې کنه شا اچھا جی او يقبض الله الارض يوم القيامه رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نغا قول يقبض الله الارض يوم القيامه وبه قال حدثنا محمد بن مقادر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الارض ارتلا بك خدای پاک د غمزه کا کنه ويطوي السماء ورور غړي خدای پاک د اسمان به يميني په شیل سخل سره ثم يقول ذن اورسي چې کینه الله پاک فرمای انا الملك بچا زه بیره کنه په دنیو جو ولاقی مثلا په دنیو سره بچا خو زو خدای هریو دنه خلګار دینه چلے دل کنه چلے دل خونن وی ظاهری آده بلکه آدر نه چلی دیو اپا حقیقت سو خواست ده خدا آدر چلی دی خواه ظاهری آدر وانم ده بلکه نه چلی دی کنا انا الملک زبت شا اینا منو کلار ده سر شولا بچ شولا ده بزکر طول ده بڑا پروتوی کنا سر شول کنا نو ده سر شول بچ شولا ده بزکر عرشه ختمی کنا عرشه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه خبزا دا دا مزکه څه د زنه خلق دی کنه چې دا مجاز ده کنه څه دا مزکه دا څه چې کیم نه کنه وشدا ګړدی وی دا کمړې سوي چې وشدا ګړدی چې کیم نه کنه په خوي کنه دا خو د مزکا چې کیم ده کنه بالکل برو بارا وی ګړدې وی چې کیم ده هم زکا کنه چک ټیټ دی دا وی نوی بشه چې کیم ده کنه برو بارا وی بالکل لکه مړی دی چې برو بارا وی ګړدې کو کنه دا خو چې کیم ده مزکا دا څه ګړدې وی برو بارا وی کنه زنه وی چې دا مجزن تشبیه زنه ولا او دا رنګ چې کیم ده کنه دا مزکا چې کیم ده کنه لکه مثلا دا سوی کرده کو لکه آغا ماڑی سوی کنا آغا دی جناب خروق و دا سوی کنا شا جناب سی جکی مولو مسیح با یا راتیونه تیوری دی آغا دینی دا سوی مزکر ونده جکیم دا کنا کرده ای کنا ماڑی برو با ماڑی وی جکیم دا کنا ویتا پخیش زنا وی چه دا تشبیه دو کنا شا زنا وی چه نا دا پا حقیقت منده بلکل ورحم اللہ چه دا مزکر سدو کنا قیامت پر رزم ده خدای پا که بلکل جکیم دا کنا کرده ای وکو برو بارا وکو و د مخشر په میدانو شوی دغه چې کوم ده که نه جنتیون وی د غیم ده که نه د غیر ټیکلی نه خوره وکړو دا به خوري سیمرا چې وخوري چې کوم ده که نه وخوري چې کومه پروتې شي ابا کی وی بیا په جنت شي بیا ورکړی شي که نه شه دغه هم ځکه څه دو که نه دی نه مړی ورته جوړه شي که نه اچھا جی قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه ويوه دم زکه د دنیا سره د قیامت پر ورځ خبزتن مړی خبزتن واحدتن یو کیوا مړی کنا کما یتکفع احدکم خبزته کنا لکه سرنګ چې اړوی را لوي یو کاز ته سمړیا خپل په سفر شه پرنجش یا چې کیندا کنا فی سفر په دو سرخان څخه کنا سفر یا سفر کنا لکه یو مړی ته یو یو مړی یعنی سر ارغای کې سره کې بیا دې راوړتیا د سرخان ته وځي په شوی راوي کنا په شوی نه وړي کنا قال رسول الله برکته او چې بلا ویل نه قال دغه يهودي ته ویل چې تكون الارض خبزه واحده ویل دم زکه یو مړی کما قال نبی صلی الله علیه وسلم لکه رسول الله برکته ویل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الينا بروكه الرسول برك ميشتا كان ذا ابو سعيد الخدري سيبي اي ميشتا روكه ثم ضحك ذن اور سے ویا خندل کنا کہ دین گورا ما دا کی سادا کڑی ودی تو کہ دبے سادا کی سادو حتا بدت نواجز حتا کہ زہر شل دا خوشینا مبارک رسول مبارک دا ینا تر دا وړي کې ټوکرا وی دا ځی کنه دوی وی کنه دا وړي کې ټوکرا وی دا امر وی کنه چې بیا زرا کسونه خو هغه شي کنه شا هغه وټه ینا وی چې سمرا وی بیا دا ویای وی چې سمرا وی دا کب به چې سمرا وی کنه وابي قال حدثنا سيدنا ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني ابو حازم قال سمعت سعد بن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامه یا به کولو شي خلق د قیامت پر ورځ باندې علی ارض بیضاء عفراء په غمزه کا سپینا خړه باندې کنه دا سپیرا سپینا وی وی سپینا خدا سټه سپینا وی عفراء منا خړه خړه وی کنه اچھا جی او وی ودا قرصت النقیه پشان دی غیتی کلی دی مایده لکه مایده تی کرای سی کنه تک سپین بیر دا سی جی کیم دا کنه تی کلی ونده وی قال قانون او غیره چې لیس فیها معلم نوی په دې شه سناخشه نشان کنه چیرې کیر چیرې غار چیرې ونه څه چګ وی گاوی نه په شه کنه بالکل لا تر فیها عوجا ولا امتا کنه بالکل کژولا چګولا ټوله دا نه وی بابن کیف الحشر سرنګ وی چې کیم نه کنه دا حشر دا حشر سره کنه حشر یو هو چې کیم نه کنه دا حشر چه حشرا یو جه کم ده پده دل یو بنده ورسی یو ورکنه شا دا یر وی جه کم ده قیامت لا سلمی دی کنه قرب قیامت سره دیمی پیش وی یو وی یر واروشی کنه شا یر ده عدن ده ویخنه وی شدیشی کنه شا دا خالق تی جه کم ده کنه باست دن زکا بنده ویڑیش خلق به ټول د تشتی پرې دي کنه ټول به د شام زکه د خلق سره جامش هغه دې شوی چې کیم ده کنه لشکی امن وی کنه شا وی شو کنه دا وی قرب قیامت سره وی ودا علامار دی می کنه چی یه اکتور از نیو بند روشی خالق کنه تشتی پریلی جی کم ده کنه او سیک داسی مثلا چی اغا سره وسیل دیر وی اوی داره دیا خو پا امن واوی کنه زون و خلوص کوی نه سیک داسی جی وسیل وی کامی ور سر آغا وی په یز باندې نو سی یو یا دوا یا لاس یا پنځه کسانو په یشونه باندې سره نو سی لمبر په لمبر سره سی دا وزن او بیا داسې چې کیم نه کنه چې هغه بیا وسایل وی نه ورسره چې کیم نه کنه باس یې لوي چې کیم نه کنه په ورورس یو دا حشر ده چې دا غشام ځکه ته د خلق سره جمع کیږي حشر جمع کول دي بل حشر دا چې قبرین نه د ټول خلق چې کیم نه کنه سګيري بیا جمع کیږي د محشر میدان ته پیدا شوی صبح کې دوه ته ټول سره جمع کیږي دریم حشر چې دا آیا په جنات څه ده یا په دوزخ څه ده کنه جنات څه حشر وی جمع وی جمع وری وی په دوزخ څه حشر وی جمع وری وی کنه باب كيف الحشر وابي قال حدثنا معل معل معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن ابن طاووس عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن من النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامه على ثلاثه طرائق جمع کول وی خالقان د قیامت پر ورځ باندې پدره طریقې باندې کنا راغبینا وراهبینا یو قسم داس وی چې دی وی رغبت کوین کی واوی او ډاری دین کی واوی کنه شا او ده کنه خدای په نعمت شوی رغبت یاوی خدای په رحمت او په نعمت شوی و ډاری دی واجه کیم ده کنه ده خپل عمله دی واجه نه ډاری دی دا چې کیم ده کنه هغه خلق ده کنه چې دا لکه مثلا نه هغه سابقون یې شمیر کنه چې دا هغه سابقون دي کنه شم او دوام کې سمې دا چې خلق دي چې وسنان علی بعیرنا دوا کا سونه په یوه باندې لوستوي کنه دوا کا سونه سبو کوي دا ير د دې سره چیرې چې دې سبو کوي وګه کوي دا ير د دې سره چیرې چې دې وګه کوي مطلب دا چې بس اصحاب ير دي کنه صدقه ير نه شاوي دې خلک سره کنه وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان رجلا قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه سرنگ جمع کول شي کافرا تو مخ خپل باندې محشر ميدانت تو بیا دې کنه اغه مې کار په مخ باندې وسرانګې چې کیندا کنه دای جمع کول شي محشر مې نه تا یا په مخ باندې ودرې می سرانګې قال رسول الله برکت او فرمې چې علی صلی الله امشاه علی الرجلین فی الدنیا ایا نه هغه ذات چا به ول ور کوي دا په دوی شه باندې په دنیو شه انا دا کله نه په دې باندې ایوم شي هو چې به دې دلاره په مخ د باندې قیامت په ورځ باندې خو به دا شه باندې خدای دی ای کنه یې شه سکړای شي کنه لوسینا دا د باندې پروسه ویل نه ستلای کنه او بل افسر خدای پاک بیا ایراس په مخته خدای پاک بوایش قال قتاده تو قد ذا سبت چې بلا ویلن لك در وعزت ربنا مد قسم په عزت او لوی درا بخبر بند وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم ملاق الله دا حدیث دیگه حدیث نا چه گنل شی ایدینا چه ان ابن عباس سمع هو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم رسول براکنا وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول انكم ملاقوا الله حفاة وراة غرلا وابي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وان اول الخلائق یکسر یوم القیامت اول مخلوقات چې کپڑا ورو غسل شي قیامت ورځ باندې او ابراهیم وی وان نو سجاو برجال من امتی او شان د چر وسل او شی پس سره باندې د مود امت نا فیوخذ بهم ذات الشمال الاول وشی دی کرا به ول وشی په دی باندې ذات الشمال په کیر طرف باندې باندې جهنم په طرف باندې فاقول ذو وتو یا چیار به د مربا صاحب دا خدمت ملګری دی فیقول الله فکرتا وی چه انک لا تدوی تو تنشت پتا ما احدث بعدکا چه دی سجه کم نکنا پیدو کریوی ورسی دی تونا کنا سی پیدو کریوی ورسی دی تونا کنا تو تا پتا نشتا مرتد شیوی لکه دی ابو صدیق سے بز مناش زنا خلق مرتد شیوی کنا فاقولو بی حضر داس کسا وقت کما قال العبد صالح لکه سرنگ چه کریو دی غنیک بنده چه عیسیٰ علیہ السلام دا دا کسا بزو کن خدای پاک تبع عرض وکا چې وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء قدير ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الى قوله الحكيم كلام فيقال بأول شيء إنهم لم يزالوا مرتدين على آقابهما لا خلق همشاوي کنا گردیدیم که بده پین ده اخبر بنده ده دین نمانه پسط لور شوی وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن ابي صغير صغيره عن عبد الله بن ابي مليكه قال حدثنا القاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون حفاة عراة غرلا قال عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت عائشة عرض کو حضرت عائشة ویلی چی فقول دو معرض کو چی یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض سری ورسره دا خبر کدی زنا دی غ زنا نه راځي ټول لان لا کړی فقال رسول الله برکته فرمی الامر اشد من ان يهمهم ذاك کیسا میں ایسے سخت وی ایدینا ان يهمهما چه کاس چه رکو یو کاس دیتا زاکا ایدیغی چه کم ده ورکتل ده پورا کنا زاکه وابي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا انظر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود سويل دي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة بمصر رسول برك ويوا خماش فقال رسول برك وفرميال یا بشان دیگه تیرویستا پا سرمن دیگه گویی سرشه کنه لکا یو نیم تیرویستا پا سرا سرمن شه یو نیم سپینویستا پا تیرا سرمن شه کنه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا يحيى عن سليمان عن سهل عن ابي القيس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يرى يوم القيامه ادم عليه السلام اول هغه چې بل شي قیامت پر ورځ باندې ادم عليه السلام فترى ذريته بيومي دلاره اولاد دې کنه ان امتی فی الامم امو امت کی کم دا پا مقابلہ بے غنی را امت ایسی دا دا مرد اس کی دا کانا آغا وی دیر وی جہنمیون وی آغا وی کانا دا وی آیو یو دا امو امت پا شو وزی دا یو یو کانا دا جا کم دا دا مرد اس کی دا کسارت البیزا الکا اسپین ویشتا فی السور الاسود پیغ وی تیر شکانا دا یونی ویشتا سلا دا اسپین